او د سریو احوال حالات شروع مخکې د درېمې هجره واقعات بیان شیو د اوحد د غزوې نه بعد چې کوم واقعات شیو پای کې تیر کلاس او درس کې یو غټه حالمناک واقعا سریه د رجیع یا غزوه د رجیع ا بیان شوی چې پای کې غلط صحابه کرام په دوکه بوتل شي او شهیدان شي دا په سلورم کال د هجرت باندې یو دغه المناک واقعا او دی پسې یو بلا واقع شوی د چاغې تا غزوه ده بیری موعونه ویل کی دام ډیر غمناک او انسانیت سوز واقعا دا چې سلورم کال له هجرت شروع شو نو د دې په دویمه میاش سفر کې دا دواړه واقعیت شوي دي یکه بادیګره ام رجی واقعه چې لس صحابه پکې شهیدان شو په دوکه بوتلیو او هم ورپسې بیا واقع د بیری معونه شوی و چې ساویا صحابه کرام په یو ځای شهیدان کړي شي په دوکه دا دواړه د سفر په میاش کې شیو او سلورم کالو د هجرت او دا واقعات دا احد د غزوه نه بازو نو احد کې هم او یا صحابه شهیدان دي ګڼ پکې زخمیان دي او ورپسې متصل دا دو واقع را لنو یقینا دا ډیر غمناکې وي او نبی علیہ السلام هم پریشان کړو د دې بیرې معونه د واقع بنیادم صدا سیو چې یو قبیله و بنو عامر دای مشر و سردارو ابو برا عامر ابن مالک نبی علیہ السلام لراغه د قبیله مشرو نبی علیہ السلام له ملاقات له مدینه تراغلو نبی علیہ السلام وتا د ایمان او د اسلام دعوت ورک قبول نک انکار مونک نفرت او دعوت هم د اسلام قبول نکو خو یو درمیانه لار اختیار نبی علیہ السلام ته دا سوکا چې تخپل دعیان او سکسان زمون علاقو طرف ته روبلا رولیګا الته بدوی د دعوت کارو کی نو نبی علی السلام ورته وی چې پلار کې د نجد د علاقه ده او دغه خلکو سره زمون د دې د بازو قبایلو سره اختلاف ده ناسې نه زمون دي مرګرو ته سنقصان نه رسي نو دی ابو البراوی عامر ابن مالک د بنو عامر د سردار چې وانا لهم جارون زی ذمہ دارم او عربو کې دا طریقه و چې چا به دا چا ذمہ داری واغه سبیا وې په سرم ورکاو یو کس به واغه شوم بم دا سیوا چې لکه د ټوله قبیله د طرف نبی علی السلام یې سید بس چې ته د دوی ذمہ اخلي ټیک نبی علی السلام اخلاړ او نبی علی السلام اویا صحابه کرام تیار کړ دا اویا اکثر د صفه طلبو صفه کې چې سبق وي اصحاب صفه چې ورته وي او ټول قاریان او استادان زکای دعیان غستیو نو قاریان او دعیان او یا صحابه کرام ډیر اوچت خلق حدیث کی راځي دوی به دروازه خشاک را غونډه او صفه خلکو له خدمت د پاره او د شپې به چې دینو قران وی مونږ به کو عبادت به کو او د صفه کیو بس د پیغمبر نه وی صلی الله علیه وسلم نه قران حدیث د کول کله بچی جهاد مقرات لنو جهاد لبه وتل طلبو دوی روان شو نبی علیہ السلام وته ختم ورک د دغه بنو عامر یو بل سردارو غټ مشر دغه پنوم باندې امر ابن طفیل نومو نبی علیہ السلام لېګل دوی چې کله دی بنو عامر دی قبیلی تا ورسیدل نو یو دغلته بنو عامر قبیله و بل بنو سلیم و د دې دواړو منس کې یو کوی وغی ته به بیری موهونه وي او کوی ته ورسیدل التا چور سیدل نو دو کسان په دې او یا کسانو کې خپل وخانو سارو سره ایثار کړل چې تاسو به د ساری ماروي ساته او موږ د نورزو قبیله ته هغه دوو کسانو کې یو عمر بن امیہ الزمیری دی تیر واقع کې واقع راغلی وخت مجاهده کړو او دیم منذر ابن عقبہ رضی الله تعالی عنہ دا دو صحابه کرام دالته وخانو سره ایثار شو او د دې صحابه مشر چې هغه منذر بن عمر انصاریو او د مسر حرام بن ملحانو د ام سلیم رضی الله تعالی عنها رور د انس رضی الله عنه ماما دی دوی خط واغس او التا د دغه قبیله غ سردار اغلا ورل عامر ابن طفیل ډیر بدبخت د چې ورغه د نبی علی السلام خط ورکاو چې لکه مونږ نبی علی السلام را لېګلو دلته دعوت خوشه د علاقو له او تاسو یو سردار زمون امن غسته ده ذمہ داری از عالم اډو خط ته ونه کتل او چې څنګه وسره دا صحابي حرام بن ملحان رضی الله عنه خبرې کوي چې د نبی علی السلام استاد هم نو دی بېمان بل کس ته اشاره و ناغه د شاته نه پدې وګو منس کی وو نانې زه دې سینې تر وته چې وی قتل وینې روانه ناغه الله اکبر فست ورب الکعبه پرب به کعبه مې د قسمی ز کامیاب شو شهادت تسوي کامیابی وي ای اریان شو مشرکین چې مونږه وجنو دی وي ز کامیاب شو صحابه جیب خلق مزه غریب شهید کو او بیا بنو عامرو کې اعلان وکړ خپل قبیله کې چې راځي د نورو کسانو پسې ورش یو شهید کو دو کسانو خانو سره پاتې شو ناویا کې سو شو 67 پاتې شو د 67 کساتو پسې زو د موج نو بنو عامر انکار وکنا مونږ نشو مونږ د دې خلاف نشو ځکه وجدا د چې زمون بل مشر عامر ابن مالک ابو برا هغه پناه ور کړی دا نو څنګه د خلاف وکړو نو خپل قبيله وسره پانه سي دا خو هغه بل قبيله چې خوا کې دای وړې وړې قبایلو رعلو زکوان او عسیه هغه ته आवाज وکړ چې دغه سي دا خلک راغلي دی او را پاس نه ظالمان وسره شو نو ډیر غنو نو د صحابه کرام و سره پورا جنگو کو خدا وچه دی کم دی وغه زیات دی نو دا صحابه کرام شهیدان کړ دی کې یو صحابي صرف زخمی شو کعب بن زید رضی الله عنه ناغه شهیدانو منځ کې پروت خیال داو د دې جوړې دام شهید دی خو هغه زخمی او شهید شوی نو نو بزا غریبانه ټول شهیدان کړه غدوه کسان لا پاتې نو دغه زخمی صحابي چې دی بیا لاړل نو غریب پاسې دلې د مدینه ته تلې د نبی علی السلام ته اطلاع ورکړ پاتې شو دا دوه کسان چې وخانو سره نو دوی وخان سره لري دي پدې کې وکتل چې د مارغانو پرندې بر مارغان ګرځي را ګرځي نو دی یره د مارغان خو یا غزه کې ګرځي چې کم ځای کې وبي نو دا خوشاله ځای دی وبنشت او یادای چې چرته حیوان انسان مړ شي نو دا مارغان هغه پسې راشي نو څه چل دی یا د وینو د مرګ او د مړو څه علامه ده او یا د اوبو نو دا صحابه کرام را کوشولان چې وی قتل غ خپل مرګري شهیدان پراتی خدای کې چې دا کم زخمی صحابیو کعب بن زید د بچو مدینه ته تلو په دې موقع خو بچ شو بیا د خندق آینده غزوه او خندق کې بیا شهید شوی د موقع نه بچ شوی بهرحال دا دو صحابه کرام چې کوم د چې دا حالت لري دا رال المرګري شهیدان دي نو دې کې د یو بل دا سیوکل منذر ابن عقبه او زم جنگيګا زکه چې به زما دا مرګري شهیدان شونه خدا د جزم شهید شم جزم الله ته نو جنگي دم شهید او دا بل چې عمر بن امیہ زمیری رضی الله عنه هغه گرفتار هم دی عامر ابن طفیل دی سردار ظالم نورې وس نو تاسو دې کو تم د کمی قبيله هغه وی زده بنو زمرم او ښا د خناشنا کاروش وی زما مور نظر منلو چې زه به یو غلام آزادوم او دا بنو زمره د قبيله به آزادوم نو زه تم آزاد کړ اے پدې پرخو هغه صحابي چې کوم خانو ته ایثار شوی غيو په دې طریقه باندې بچ اي رخصت کوي عزت ازا زه زما د مور نظر او هغه می پورک نو دغه صحابي بچ عمر ابن امیہ زمیری رضی الله عنه نو بزیر روان شو د راغې مرګري خټول شهیدان شو یو غزخمی تللی دی او بل دیم روان شو واپس مدینه ته نبی علیہ السلام ته خبر رسیدلو ځکه یو خبر ورته غا د غزوه الرجی اطلاع ملوش چې لس صحابه غ شهیدان دي او اویا کسان تقریبا دا شهیدان شو دا دوته بچ یو زخمی تل دی یو د آزاد نور تقریبا 68 کسان شهیدان شو نو نبی علیہ السلام ډیر فکرمن غمجنو ځکه د احد شهدا او بیا ورپسې د رجی شودا پکې بیری ماونه شو نو ډیره پریشانی و نبی علیہ السلام ته او سو کوئی یکه با دیګره په یو شپه باندې اطلاع رااله او سو کوئی د کې فرق یو سور وځي د غرجی اطلاع یو شپه رااله او سلور پینځه ورځې بعد ورپسې بیا د بیر معونه اطلاع رااله چې دغه صحابه کرام شهیدان شو د عمر ابن امیه زمیری رضی الله عنه چې د چې کله ته واپس مدینه ته نو پلار باندې یو ځای کې دمکې چې وې قتل نو د بنو عامر چې دا کم کسان شهیدان کې د دوی د قبیله یو دو کسان هم چرته پلار روانو نو د سره یو ځای شو نه تاسو کو سو کې وي بنو عامر یو ها د زړه کې زکاروش مولا خو بیا مړ کړ خدا دوه خو بز سنبال بدل کی خبره اترې اعتماد جوړ کو چې کلا ای اعتماد جوړ شو غب شبې لګاو چې یو د شو د تور راوغسته دوړ نه سرونه کټ کړ او بیا مدینه ته لاړ نبی علی السلام ته وې چې مرګري خو شهیدان شو خو یو دو کسان مې مردار مړ په بدل کې بزغه مې وسو نبی علی السلام د مرګرو په اطلام خپه شو خو بل طرف ته په دې کسانو خپه شو نبی علی السلام ته دا دوه کسان اگر چې د بنو عامرو خو دې له ما پناه ور کړو دل تراغلیو نبی علیہ السلام له خواله راغلی نبی علیہ السلام له پناه ورکړه دا خو زما په پناه کې خو نبی علیہ السلام چونکه پریشان ده نو د دې وجې نه تقریبا یو میاش مسلسل قنوت نازله ویلې مانځ کې چې د اخیری کی نبی علیہ السلام لعنت و بی الله ملعن رعل و زکوان الله پر رعل و زکوان باندې لعنت وکي او وعصیتو عصت الله ورسوله عصیه قلیبه قبیله د الله او د رسول خلاف وک نو دا ډیر لوی دغم خبره وي او د دې صحابه کرامو د بیری مؤونه والا مبارک یو آیات هم نازل شوی قرآن کې صحابه یې موږ به مخکې لستو بیا منسوخ تلاوت شو هغه صحابه کرام چې کله داسې بے درده سره شهیدان کول نو اغي دا ارمانو کا ارمان دی چې زموږ دا خبر زمو احلایال ته نبی علی السلام ته ورسی نو الله رب العزت دا خبر نبی علی السلام ته د وحی په ذریعہ ورسو او هغه آیات داسو چې بلغوا عنا قومنا ان لقینا ربنا فرزی عنا ورزینا عنه فرشتو ته وی چې مون خو شهیدان شو خو ذات دلته اسرائیل دلته مزيدي خو زمونږ د اطلاع خو زمونږ اهل عیال تو رسی کنه ای برا پسې خپي نه چې ته پته ولګي چې مون شهیدان شي او مون الله پاک ډېر لوی بدلی راکړي او الله زمونږ ناراضي شو مونږ دا الله ناراضي شو نو دا آیات هغه وخت نازل شو بلغو ان قومنا ان لقینا ربنا فرزی عنا و رزینا عنه نو دا آیات نازل شو بیا رسو منسوخ شو برحال نبی علیہ السلام یو میاش دا قنوت نازله ویلو په دی باندې لعنت او دوی ته خیره او هغه دوه کسان چې کوم عمر بن امیه زمیری رضی الله عنه وجلیو نه خو به جهاد په جذبه وجلیو غته څه پته و چې پیغمبر ورلا پناه ور کړی نو نبی علی السلام یې چون کې دی لمه پناه ور کړی نو دا زما دي سره عهد شوی نو د معاهده پاس پکار دی اگر چې دی قبیله والا مون سره زیاته وکړو خو زه خو د واده خلاف نشم کولی نو دی له بوز دیت ورکو دوه کسانو دیت نو هغه وخت کې نبی علی السلام سره د دیت او خان پورنو نو نبی علی السلام دا سوکړه صحابه ته وې چې دله به دیت ورولې ګو چې زمون کسان نه په خطا کې ستاسو د دوه کسان وجل شي خو زمونږ د دیت درکو اگر شي دای مونږ سره وعده وا نو نبی علی السلام ځان سره صحابه کړل او بکر صدیق عمر رضی الله عنه نور صحابه او د يهود محله و بنو نذیر قبیله وه هلته ورغی دې د پاره چې بنو نذیر مالدار خلکو او دا د میثاق مدینه د معاهده حصہ وا او کې دو چې کله زمون یو بل نه داسې څه جنایت وغیره وشي نو یو بل سره پکې تعاون کو ځکه معاهده کې ټول راغلی د ریاست حصہ وا نو نبی علی السلام بنو نذیر لورغه ورته وی یو بر علی خپل حصہ راکې او دیم بنیم را لقرض راکې لکه مونږ باندې اوس دیت راغله ده داسې پتا سره شي مونږ تاسو سره تعاون کو تاسو مونږ سره کوي نو نیم خو راغله خپل حصہ کې راکې او نیم راغله قرض راکې بیا بدل درکو يهود محلي ته چې نبی عليه السلام بن نذیر ته ورغه نو التا ایوي سیده کینه نو نبی عليه السلام یو دیوال سره د یو کور کینه صحابه مسرو پدې کې يهودو مشوره وکړه يهود وې داسې چل خه موقع ده محلې تم راغلې ده ځان ته خلاصو محمد نه صلی الله علیه وسلم ځان به خلاص دا سی بوکو پلکنی پل دا دغه میچنه غا پایا پل دا پل به د بره نه راغورځ بس زلاندې نه با نعوذ بالله شهید شي مړ به شي خلاص بشوت ار وخرا پس را روان یو مسلې راته جوړې نو پدې کې هغه کې یو کسو او دا بدبخت او هغه دا کار بزو کو عمر ابن جحاشینو او دا بزو کو د کې یو بل يهودي سلام بنه مشکم او ته دا سم کوي یو خدا پیغمبر دی د مسرزم معاهده ده نو د معاهده خلاف او د الله پیغمبر دی نو تبا به شو داسې مکوي او دویم دا کرا باندې خبر شو غوري بیا بریدي نه او ته مړ کینه په آرام ته چپ شه د اوس وجل غواړي ځان ته خلاصو ته د دې غم وړي او یې سید بس تاسو خوخ نبی علیہ السلام ته سو کوي یو زنانه اطلاع ورکړه ا دې يهودو کې دغل د پاتې کېدا یا واده وا یا پاتې کېدا ناغه زنانه نبی علی السلام ته چې دی خدا مشوره کړي خو صحیح خبره دا ده چې وحی او شو حدیث کې راځي جبرئیل راغی نبی علی السلام ته یا رسول الله دې زنه پاسا دوی ستاده قتل او د وجلو منسوبه جوړ کړ صحابه کرام وي مونږ ناسوي دي کې نبی علی السلام یکدم پاسې مونږ ته یې سونه وي روان شنو مو عزت به چرته او دس مو دس ماته څه حاجت لبزي خو هغه چې لاړ غیب شو نبی علی السلام ډیر وخت شناس ناس ناس نبی علی السلام رانغه و پوي شو چې سچل شته نبی علی السلام مدینه ته تللی یعنی واپس خپل محلیت نو مونږه واپس شو لاړو مدینه نبی علی السلام چې هم کتل مدینه کې مو ته رسول الله ته هم دا ډوغه غونک وی اصل کې جبريل راغې ماته داسي وي چې دوی ستا د وجلو منصوبه جوړ کړې دی زه نه پاسنم ځکه ما تاسو هغه نو کو زه پاسې ځکه ما سره کارو بس ما ته حکم تزا تاسو ته خاص هم سنوي خنوس بسکو نبی علیہ السلام ورپسې اطلاع ولیک او چې تاسو زمو معاهده وا خو په دې معاهده کې سو خبرې وي یو خبره دا و چې د یو بل قتل ونه کو نو تاسو معاهده خلاف زما خلاف منصوبه جوړ کړه د قتل لہذا معاهده ختم میثاق مدینه نه تاسو وته تاسو سره لس ورځې په لس ورځو کې دنه دنه مدینه پرې ده اوسه دې ډېر ګڼ تعداد مو بنو نذیر يهودو اوسه په دې باندې ډېر لوی روب راغی نبی علی السلام صحابي ورپسې لګل محمد بن مسلمه رضی الله عنه چې بس لس ورځ نیټه ده په دې کې دنه اوسه که تاسو د پیغمبر د قتل اراده وکړه فساد مو کو د ملک نه ځه ای باندې رو براغه اوی چې جنگ خو سره نشو کولو خو ځای چیزو او دا يهود دیم ډیر بوزدلا جنگ نشي کولې ځکه سرمایدار دولتمن خلک صرف مکار دي اوسم دنیا کې وګوره يهود دا نیټو میټو دار سره جوړ شي کنه د ټولي دنیا د فوجونه پکې په مسلمانانو ورزي چرته د اسرائیل فوج په کې تاسو نه وینئ او ناوی میدان ته جنگ لراځي ډیر انتهي بوزدل قوم قران وی یاري او وی چې ان يعمر الف سنه زر کال لز جم دی نو په دنیا او جون ډیر حریص دی نو دغل تم دی بوزدل و یریدل جنگ نکو بس خپلو کې دا خبرو کړه زی چیزو چې کله تلل دی کې دا منافق ورور رسید عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق سره ډیر لوی کار خرابې ارزه کې او ته څه کوي دا الله بندگان د پلار نیک کلی وطن هم دی په خوانه دلته پراتی په سونو کالو جیداد هم دی مال او دولت هم دی تاسو په معمولی خبره په مولی دمکه باندې وته مدینه پرې ده پرې نه ده مدینه کلک شه زده سره او ما سره 2000 کسان دی او اصلي دی را سره درو ابدل درکمو نو د دې سردارو حیی ابن اخطب چې دا د نبی علی السلام رسو خرم شو خیبر کې بیا وجل او د لور و صفیه رضی الله عنها او المؤمنین شو به نو حیی ابن اخطب یا وی زو او یا چې د منافق خبره وره نه نه ننزو مقابله کو نبی علیہ السلام له اطلاع لګل چې نوزو چې سکول شو د منافق دا وایي بس نبی علیہ السلام یې صحیح ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا نبی علی السلام او صحابه اوریدل چې یو زینه د منافق په لچکر باندې خو ایثار شو نبی علی السلام صحابه الله اکبر زبس ټیک د جهاد و سره کو او ګران اورته ځکه چې الته وحد کې شهیدان ورکړل غزوه الرجی سریه د رجی کې لس کسان شهیدان شو بیرمونه کې 70 کسان تقریبا شهیدان شو نو ګرانه مخ صحابه او بس ای پیدا کړی الله دی جهاد د پاره دین د پاره او زه چې ورزو بس نبی علیہ السلام مرګری تیار کړل او ورغل نو دوی چې کله او قتل چې نبی علیہ السلام لخر راغې نو دی په خپل قلو کې نه نوتل نبی علیہ السلام مدینه باندې مشر مقرر کو عبد الله ابن ام مکتوم ړون صحابي هغه امام که د مدینه او مشرق چې تبه سو پورې مونږ نیو او علی رضی الله تعالی عنہ له جنډا ورکړه د جهاد جنډا به صحابه سره لاس کې ونه غی علی رضی الله عنه ور ډېر قلې وي دی قل قلو تو قتل وای کې بس محاصره شي وزن له پورا راشنونه خوراک سکاک جمع کړو هر سه دن رسول شپږ ورځې یا بل روایت کې پنځل ورځې دی محاصره وو دغه نه بعد دوی کلو نه راوتن نبی علیہ السلام محاصره کړی دی او د دې مخه تلوي د پنازه د دوی کجوري او باغات د دې قلې کجورو کې پټه باغاتو کې نه نه مچو نبی علیہ السلام دا ترکیب سوچ کو چې دا شو کې دا کجوري ولو وخه او په کجوره باندې د کجورو مالک ډیر خپکیږي ځکه کجوره ډیر عمر کې راخیج د میوه قابل کی نبی علیہ السلام یې وسوځوي نو داسې پلارو کې او کم کې رکاوټ ټول نه هغه کجورو ته ورونه چې دی ورولید نو بس د دین وار پار خطا شي چې دا خو بس موږ له به خوېس نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته ورو لګاوه کم چې رکاوټ ته لار کې کم باغ ټول واغات نه دي سوزولې خو بیا پاتې شو مسلمانانو خو کم چې رکاوټ په جنگ لارو کې رکاوټ دي ته پناشیو نو نبی علیہ السلام دا غي حکم وکړ چې حکم یو کو ناغه باغات بازه ونه اوس وزولش په دی باندې ډیر درون تیر شو دا کا دیو جن حسن ابن ثابت رضی الله عنه صحابي دی شاعر دی ناغه په دغه موقع شاعر وې چې کله دا باغات تولور لګاو کنه دې سي او تړ پیدل ناغوي وهان علا سرارت بنی لوین حریق بالبویرت مستطیرو وی په بنو لوی باندې په دې بویره مقام کې اور لګو لسانش یعنی مونږ اور لګاو او بویره دغه ځای ته ویل کېده مونږ ته اور لګول یې سانو د هم پیسو شو اور مو لګاو بس دلم مال او کجوره ختم کړي زورم درک کوي ونیم چې تاسو به دې موقع کټ کړي یا هم اور وتاو لګاو نو دا تاسو د فساد د وجې نه کړی دا خدای الله حکم ځکه جنگ کې خلک داسې کوي کنه چې اوس هغه ځان پټي او فسادي دي نو داغه د پاره خو بیا لارې ځان لا کولاوي دا د الله په حکم بعضې ونې کټ شوې بعضې اوس وځول شي بهرحال په دې ډېر روب راغی اخر دوی ځان اوس پار را کوش نبی علی السلام ته بس چې تسوي منو نبی علی السلام یې بس نور سنوي مخو په امن او امان د دې ځای نه ځه تاسو فساد کوي په دې ملک معاهده خلاف هم لاړ شي نور د تسنوي خوځه هر سړی یو یو اوخ سامان ځان سره وړي شي او چې سوړي ځان سره دی یو شي خو دې ځای نه بځه مدینه نه بوزي ماشومان بوزه اهل عیال ځان سره بوزه اسلحه بنوړه او مال دولت قسمی لوخه لرګې سامان پیسې غوچته کی نو دوی یو یو اوخ مال بارک او دوی روان شو تقریبا شپږ سو خان دا دی بار کړه روان شې دې ځای لې غټه قبيله او وته وی چې سزان سره وړې نو ډېر غوسې نه خپل کورونه په خپل روان کړ آباده دا د چد د لرګي او دا بشونه وغیرہ دم بوخانو واچول باسي چې دې ته سپاتی نشي اسه دا غوسین ندی روان شو لاړل س خیبر تلاړل س شام تلاړل په دې طریقه باندې ناغه منافق تعاون لراغه نه بنو قریظه و سره تعاون کو ناغه غبطان غبطان چې کوم قبایلی جنجو خلق اغي هم تعاون لرانل نو په دې طریقې سره دا خلک جلا وطن کړي شو او د دین چې کوم غنیمت پاتې شونه او خود ازمکه جیدادونه او باغات او خود دین علاوه سره 50 غره کم چې جهاد کې پکاري دارنګ 340 توري او دارنګ 50 خودونه جنگي خودني ټوپه دا تی غنیمت کې پاتش دا جیدادونه باغات ته پاتش او دی بیا لاړل دغه ته خیبر ته او شام دا سردار چې کومو حوی ابن اخطب د خیبر ته تلو نو الته بیا سازشونو کول فسادات کول نو خیبر ته چې کله نبی علیہ السلام ورغی نو هغه زیم تیونیو نو په دغه موقع باندې دا حیب نه اختب او وجلش او د زومو د سفیر رضی الله عنها خاونو ام وجلش نو سفیر رضی الله عنها بیا وینځو کرالو نبی علیہ السلام د ملو شو آزاد کړو نه کې پیوته اب رسو د خیبر په واقع کې تفصیلی راشي په دې کې صرف دو کسان داسي و د يهودو د بنو نذیر چې مسلمانان شو ایمان راوړ ایمان راوړ دی ایمان راوړ نو بس مقابله وکړه نو بس نبی علیہ السلام یې ځه یو په دې کې یامین بن عمر او یامین او بل ابو سعید بن وهب دې دواړو ایمان راوړ د دې مال جان محفوظ شو دواړو صحابه شو رضی الله تعالی عنهم په دې طریقه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه بنو نذیر صفایه په دې طریقه باندې وکړه دا کمال چې په بنو نذیر کې ملو شو نو دا مال فیو ځکه په دې جهادونو کې دوه قسمه مال یو غنیمتي دویم مال فیوی غنیمت هغه ته وایي چې د جنگ نه بعد لاس تراشي نو فکر قانون دا دی چې پنځه حصې کیږي و پنځمه حصہ به دا بیت المالی د پیغمبر او د بیت المال او سلوري سي مجاهدینو کې تقسیمي او مال فیټ ټول د پیغمبر او د امیر په ثواب دی دي نو چونکی بنزور کې جنگ نه دی شوی سر محاصره شو اخر غوي غاړه کې خورال راکوش قران هم وایي چې تاسو په دې پسې سه پیاده لوسونه زغلولې نو الله در باندې د بنو نذیرونه دا مال فیک په تیارې دل درک نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حواله نو ټول د بیت المال او تقسیم نبی علیہ السلام نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا سے کول چې بیا د بنو نذیر سمر آمدنو مالفه وا نو پدې کې به د خپل خزو او د خپل اهل عیال د کال خرچم دین ورکوله سالانه مدن چې براغه نو مهاتو لوي د کال خرچه په یو ځای ورک د کال خرچ په یو ځای او دویم بیا به داسې کول چې باقی باندې به اصله اسونه جهادي ساز سامان او اسباب تیار او جوړو او په انصارو کې صرف یو د صحابه نایله ده دی بنو نذیر نه سور کړل یو ابو دجانه او بل سهل بن حنیفو دې دواړو له سور کړ دوی ډیر زیر غزیات غریبانان او نور عام تقسیم د بنو نذیر نو کبلګي هغه حکومت ته پرې خو کنه بیت المال تار سپات شو صرف د نبی رسول الله خرچه به دي پوره کېده نو بهر حال دا په دې سلورم کال دا دوه واقعات بلکې درې چې هغه تیر وسره شي یو غزوه د رجیع وا چې لس صحابه پکې شهیدان شو دویم بیر معونه دا 70 قاریان صحابه شهیدان شو او دا غینه پس بیا ورپسې بنو نذیرو چې هغه بنیادوم دقه مخکې غزوه جوړه شوه چې دوه کسان د نن صحابي د لاس نه په غلطه سر لګیدلیو او داغي دیت نبی علیہ السلام ادا کاو نو بنو نذیر نه تعاون غستو د معاهده مطابق خواغی د تعاون په ځای سازش وک نو نبی علیہ السلام د دې خلاف هم بیا چړې وکړو بنو نذیر د مدینه نه جلا وطن کړي شو چې داغي د دې واقع اشاره بیا سورته حشر کې راځي د بنو نذیر د جلا وطن بس قولوا قولي